د شرعت ږغ راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د علی قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام ته راګرځوو دلته سرته نه رسی جوړ د یرغل ګرو پلان دلته سرته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الكونين أشرف الأنبياء وقائد المجاهدين ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد صدق الله العظيم د ایثار قرباني او خوښۍ د دې سترې ورځې لوی اختر مبارکي د افغانستان مسلمان ولس د یرغل په وړاندې قهرمانو مجاهدینو د شهداو ورسوو معلولینو حجاج کرامو او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر مسلمان ته وایم الله جل جلاله دې په ټول اسلامي امت کې د قربانۍ د اختر ورځې په خوښۍ ډاډ او سرلوړۍ تیرې کړي په ځانګړي ډول خپل غیرتمن ولس او سرښندونکو مجاهدینو وروڼو ته د سرني کال د بېساري پوځي بریاو مبارکي ورکوو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته استقامت راکړي او زموږ مظلوم ولس دي نور الله جل جلاله له دې ناروا یرغل نه خلاص کړي او ان شاء الله دغه شیبي اوس تر بل هر وخت رانږدې شوي دي مجاهدینو ورونو تاسو د صحنې شاهدان یاست چې له یوې نه بلې ورځې ته د جهاد صفوف غښتلي کیږي د هېواد په لر او بر کې له مجاهدینو سره د باشهامته ولس اوږه په اوږه همکاري او فداکاري وسعت پیدا کوي د یرغلګرو په سترو اډو پراخ تهاجمي او له جهادي تکتیکونو ډک بریدونه سرته رسیږي د مجاهدینو له ویري یرغلګر پوځي اډې او بارکونه تخلیه کوي د دوی په لاس د جوړ شوي رژیم له لیکو څخه د با احساسه سرښندونکو مسلمانانو له لوري پر مکار نیواکګر دښمن کارنده بریدونه سرته رسیږي او د اسلامي امارت پر امنه لمنې ته د دعوت او ارشاد کمیسیون د هڅو په نتیجه کې خطا شوي افغانان ډلې ډلې مخه کوي. او دې ته ورته چټک بدلونونه او اوښتونونه هغه لاسته راوړنې دي چې شکر ادا کول یې پر موږ او تاسو ټولو واجب او لازمي دي. د دې لپاره چې نور مو هم په خپلو اهدافو کې موفقیت په برخه شوی وي، باید په ډیر عجز او انکسار سره له الله تعالی څخه د زیات توفیق غوښتنه وکړو. خپلو جهادي ارمانونو ته متعهد او وفادار پاتې شو، په ځانونو مغرور نه شو، د جهاد له اهدافو او مقدسې تګلارې سره بې پروايي ونه کړو، په ټولو چارو کې د الله تعالی رضا، د امیر اطاعت، د جهادي لوائحو په پام کې نېول، د اسلامي نظام د حاکمیت او د خپل ولس د ارامۍ او سوکالۍ لپاره کار کول د خپل جهاد نصب العین وګرځوو. ملت مو چې موږ او تاسو یې هم برخه یو په دا څه باندې دیرشو کلونو کې خورا ځورېدلی کړېدلی او ځپل شوی پر موږ او تاسو یې حق دی چې په هره برخه کې له انعطاف نرمۍ حوصلې او ښو اخلاقو نه ډک چلند ورسره وکړو د دغه ویاړلي ملت قربانۍ، ایثار او سرښندنې دي چې موږ او تاسو وکولای شول د دومره لوی مغرور قوت په وړاندې یوولس کاله موفقانه معرکه وغځوو او دښمن مو په هره برخه کې ناکام کړو. موږ او تاسو ټول باید نور هم د دې ملت په درد دردمن او په غم کې شریک واوسو. او په دې هم پوه شئ چې د دښمن د ځپلو لپاره تاسو یوازې او یوازې لومړی د الله تعالی په نصرت او بیا له خپل ولس سره په دوه اړخیزه همکاري مکمل بری ترلاسه کولی شئ. د اسلامي امارت مسؤلین او منسوبین باید خپلمنځي اتحاد او محبت نور هم ښه ټینګ کړي. د اختلافاتو څخه ځانونه وساتي، جهادي چارې د خواخوږۍ او مشورې له مخې ترسره کوئ او د دښمن د ځپلو لپاره ښه پلانونه طرح او عملي کړئ، ولسي خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړئ، د اشغالګرو او اربکیانو له ظلم او وحشت څخه یې وساتئ، د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له پوره دقت نه کار واخلئ. دښمن تل هڅه کړې او کوي یې چې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې پړه د مجاهدینو پر غاړه ور واچوي. د دښمن په داخل کې د نفوذ د ساحې د پراخوالي او ښه تنظیم په موخه خپلې هڅې ګړندۍ کړئ او همدا تاکتیک به په راتلونکي کې لا ډېره ښه نتېجه ولري، ان شاء الله. د خپلو مجاهدینو ښوونې او روزنې ته حتی الوسع پاملرنه وکړئ د جهاد اړوند ضروري مسائل ورته بیان کړئ د پوځي روزنې ترڅنګ یې اخلاقي تعلیمي او فکري پوهې او تربیې ته لازمه توجه وکړئ د یتیمانو معیوبینو او اسیرانو لاسنیوی وکړئ او پوه شئ چې له دیني مصلحت نه مخالف او صرف جذباتي اعمال ډېرې خرابې نتیجې لرلی شي د ګوډاګي رژیم په خوا کې له ولاړو افغانانو نه مو یو ځل بیا غوښتنه ده چې د اسلامي او ملي منافعو د حفاظت او د هیواد د بشپړې خپلواکۍ لپاره له خپل مجاهد ولس سره د ځینو باشهامته کسانو په څیر مخلصانه همکارۍ ته چمتو شي. د دولتي ملېشو په منځ کې جهادي فعالیتونه د دښمن په وړاندې تر ټولو اغېزمنه حربه ده چې اوس به یې ان شاء الله دایره نوره هم پراخه، منظمه او موثره شي. زه له هر هغه میړني افغان نه چې د خارجي قواو او افغاني ګوډاګیانو په منځ کې د جهاد کولو موقع پیدا کولی شي غوښتنه کوم چې له دې فرصت نه ښه او موثره ګټه پورته کړي د اسلام او هیواد دښمنان په خپلو مرکزونو کې دننه وټکوی او د هغوی د ځپلو لپاره له ټولو ممکنو لارو چارو، فرصتونو او تاکتیکونو څخه استفاده وکړی ځکه چې جهاد په ټولو فرض دی، د خپل هیواد ازادی او خپلواکی تر لاسه کول د دی ملت د هر وګړي دینی او وجدانی ذمه واری ده. د مجاهدینو مسؤلین دي د دا ډول کارنامو تر سره کوونکي قهرمانان د لا ښه تقدیر لپاره د اسلامي امارت مشرتابه ته ورمعرفي کوي په عمومي توګه د هیواد د راتلونکي سیاسي برخلیک په اړه یو ځل بیا وایم چې نه د قدرت د انحصار فکر او نه د داخلي جنګ تصور لرو بلکې یوازینۍ هڅه مو دا ده چې د هېواد راتلونکی سیاسي برخلیک د نړۍ د سترو هېوادونو او ګاونډیانو له مداخلې نه پرته خپله د افغانانو په لاس تعین شي یوه سوچه اسلامي او افغاني بڼه ولري د هیواد تر خپلواکۍ وروسته به د لوی الله په مرسته یو داسې شرعي او ملي نظام ولرو چې له هر رنګه تبعیض او تعصب نه پاکه واحده مرکزي واکمني رامنځته کړي کار اهل کار ته وسپارل شي د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا وساتل شي امنیت تامین کړي شریعت نافذ کړي د هیواد د نارینه او ښځینه وګړو د حقوقو د خوندیتوب تضمین وکړي په مجموع کې اقتصادي بنسټونه ورغوي ټولنیز بنیادونه پیاوړي کړي د اسلامي اصولو او ملي ګټو په رڼا کې د ټول ولس لپاره د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي علمي، فرهنګي او کلتوري چارې په سمه توګه پر مخ بوځي. د خپل مېړني ولس په مرسته به د داخلي جګړې پلویان او د افغانستان د تجزیې فکر کوونکي په هېڅ صورت د خپلو شومو موخو پلي کولو ته پرې نه ږدو. افغان ولس ته باید داسې ساده فکر ونه شي چې له وروڼو قومونو سره خپلې عقیدوي، کلتوري، اجتماعي او تاریخي مضبوطې اړیکې وشلوي. د تجزیې همدا ناولې نسخه شوروي اتحاد هم واړوله راواړوه، خو نتیجه یې معکوسه او پر دوی تطبیق شوه. موږ به په نړۍ کې له هر هغه چا سره ښه روابط ولرو چې افغانستان ته د یوه خپلواک اسلامي هېواد په توګه احترام ولري او تعلقات او مناسبات یې حاکمانه او استعماري بڼه ونه لري. زما په نظر همدغه د هر خپلواک او مسلمان افغان غوښتنه او ارمان دی. له بهرنیانو سره د مفاهمې په اړه باید ووایم چې موږ د خپلو اسلامي او ملي اهدافو او ارمانونو د لاسته راوړلو لپاره د نظامي مبارزې ترڅنګ سیاسي مبارزې ته هم دوام ورکوو او د سیاسي مبارزې لپاره د سیاسي دفتر په بڼه کې یو معین جهت لرو هغوی له بهرنیانو سره زموږ د اسلامي جهادي او ملي مصالحو په نظر کې نیولو سره عمل کوي باید په ډاګه ووایم چې موږ له نوموړي دفتر پرته په کومه بله لار له مقابل لوري سره د تفاهم جریان نه لرو، ځکه چې موږ په دې اړه پټ سیاستونه نه کوو او نه یې زغملی شو، بلکې مفاهمتي پالیسي مو د دیني او ملي ارزښتونو په رڼا کې جوړه کړې او بیا مو څرګنده اعلان کړې ده. که د یرغلګرو هیوادونو استخبارات او دیپلوماتیکې کړۍ ځان ته د مذاکراتو مصنوعي جریان او جعلي څېرې پیدا کوي او بیا یې په رسنیو کې شاربي دا به د هغوی لپاره یوازې د وخت ضیاع د ځان او خپلو ولسونو غولونه وي لکه څرنګه چې خپلواکي د هر چا حق دی موږ له ټولې نړۍ بین المللي ټولنې په خاص ډول له اسلامي هیوادونو او اسلامي کانفرانس نه هیله لرو چې زموږ د اسلامي هیواد په بشپړه خپلواکۍ او د اشغال په اختتام کې د خپل مسؤلیت له مخې له موږ سره مرسته وکړي همدارنګه د انساني خواخوږۍ پر اساس زموږ د هغو بندیانو د آزادېدو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي کوم چې همدا اوس په ګونتنامو باګرام نورو زندانونو او د ګاونډیو هیوادونو په زندانونو کې د مظلومیت شپې ورځې سبا کوي په ځانګړي ډول د بشر د حقوقو ټولنې باید د هغو مظلومو بندیانو د بشري حقوقو په اړه د مسؤلیت احساس وکړي کوم چې هره ورځ په دغو زندانونو کې د ټولو قوانینو پر خلاف خصوصا د تحقیق په جریان کې په ګڼو ډولونو شکنجه کیږي د وهلو او ټکولو په زور اعترافات ترې نه اخیستل کیږي او له خپلو لومړنیو انساني ضروري حقوقو نه بې برخې دي آن چې ځینې په شهادت هم رسیدلي او ګڼ نور معیوب شوي دي. د اسلام د دښمنانو له خوا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د مبارک ذات د توهین په نیت د خپاره شوي فلم په اړه د سختې غندنې ترڅنګ دومره وایم چې د اسلام دښمنانو د اسلام د مقدس دین د تصویر د بدرنګه کولو لپاره نورې ټولې هلې ځلې وکړي. بالاخره یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک ذات پسې هم ګستاخانه حرکات پیل کړل او د اشرف الانبیاء صلی الله علیه وسلم په شان کې هغه څه وکړل چې یو سالم وجدان به د یو عادي شخص په اړه هم ونزغلي غرب د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین او د الهی کتاب قران کریم سوځول په داسې حال کې د بیان او فکر ازادي بولی چې که کوم مسلمان بیا د الله تعالی په کتاب قران کریم کې د جهاد آیاتونه وای او ترجمه کوي او یا هم د خپل حقوق او ازادي غوښتنه کوي هغه د ترهګرو په نامه بندیخانو ته اچوي او سخترین تعذيبونه ورکوي مسلمانانو ته پکار دی چی تش د خولې په احتجاج اکتفا ونه کړي بلکې پر خپل مقدس دین کلکې منګولې ولګوي نبوي سنت او ارشادات په عمل کې پلي کړي په خپلو کې سره یو موټی شي او د خپل دښمن د استعمار په وړاندې په عملي مبارزه لاس پورې کړي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا همدا اوس موږ افغانان نه په چا پسې ورغلي یو او نه مو د چا په خاوره تیری کړی خو د هغو اشغالګرو په خلاف به چې زموږ په حریم یې تیری کړی تر هغو جهاد روان ساتو تر څو چې اشغال په کامله توګه نه وي ختم شوی موږ یوولس کاله وړاندې هم دښمن ته ویلي وو چې دلته به د دوی راتګ اسانه وي خو اوسېدل او بیرته وتل به یې له ګڼو ستونزو سره مل وي نن همداسې دي موږ له دښمن سره د اوږدې مبارزې خورا ښه وړتیا په خپل رب کلک اعتماد لویه حوصله او کافي بشري ځواک لرو چې دا ټول شیان مو نه له چا پور کړي او نه د چا لخوا راباندې د احسان په ډول لورول شوي ان شاء الله موږ به په خپل ټول توان او تدبیر سره د دښمن پلانونه د خاورو سره خاورې کړو زموږ جهادي بهیر اوس داسې پړاو ته رسیدلی چې د پراخ نړیوال اسلامي ملاتړ ولسي خواخوږي او مناسبو وسایلو په ترلاسه کولو اوس د دې جوګیو چې په راتلونکي کې دښمن په پوځي ډګر کې له حیرانوونکي برخلیک سره مخ کړو انشاءالله العزیز له ټولو شتمنو اهل خیرو ادارو او اشخاصو څخه هیله کوم چې د اختر په دې مبارکو شپو ورځو کې د خپلو اولادونو او کورنیو په شان د مجاهدینو او مسکینانو کورنۍ او په خاص ډول د شهیدانو او اسیرانو په اولادونو او کورنیو باندې شفقت وکړي په خپل لاس مستقیما او یا هم د اسلامي امارت د اقتصادي کمیسیون له لارې خپله مرسته او کومک ورته ورسوي او د اختر په خوښیو کې له ځان سره شریک کړي. د افغانستان مؤمن او مجاهد ولس ته د الله جل جلاله له درباره سترې بدلې غواړم چې په ډېره مېړانه او محبت یې تر یوې لسیزې زیات د امریکا په مشرۍ د کفري ټلوالې په ضد له مجاهدینو سره کلکه همکاري وکړه او د همدغې همکارۍ په نتیجه کې جهاد بریالیتوب ته ورسېد او هغه کورنۍ ته چې خپل خپلوان یې د جهاد په دې مقدسه لاره کې او یا د دشمن په ړندو بمباریو او چاپو کې شهیدان شوي زخمیان شوي او یا اسیران شوي دي او هم یې درانه مالي توانون لېدلي دي. د لوی رب له درباره د جمیل صبر، استقامت او عظیم اجر غوښتونکی یم. د لوی الله جل جلاله له درباره هیله کوم چې د دغو مبارکو شهیدانو د پاکو وینو په برکت زموږ ملت خپلو وروستیو ارمانونو ته ورسوي او په هېواد کې مو دې د اسلام سرلوړی بیرغ رپاندوي. امين يا رب العالمين والسلام د اسلام خادم امير المؤمنين ملا محمد عمر مجاهد دلته سر ته نرسي جوړ د يرغل ګرو پلان دلته سر ته نرسي جوړ د يرغل ګرو پلان مات بوي مخ